تسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين والذين يأتمون أي يأتم المسلمون بتضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا او د الله په دې ځمکه باندې به د الله د بادشاهۍ نه بېغیر دا نورې بادشاهیانې ختموم قرآن او حدیث الله چې څه وایي او د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې څه فرمایلي دي دا به د الله په ځمکه باندې انشاءالله را ولي کوم مسلمان چې شرعي جرم پکې نه وي د هغې د مال او د هغې د اولاد او د هغې د ځان او د هغې د جایداد حفاظت کوو او دا موږ د الله د رضا لپاره کوو انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا دا هر څه مونږ د الله دپاره کوو مونږ دې دپاره نه کوو چې خلک مونږ ته ښه ووایي او خلک زمونږ نه خوشحاله شي او خلک زمونږ نه متاثره شي مونږ دې دپاره کوو چې مونږ نه خالق راضي شي الله زمونږ نه راضي شي نو چې الله د سړي نه راضي شو که نه بس مخلوق دې په خپله راضي کېږي راځئ د هغې مبارکې کلمې په مقاصدو، شرایطو او غوښتنو پوه شو چې د خلافت سرخندویانو یې په ټوله نړۍ د اوچتولو په هدف سرونه په تلي کې نیولي دي. که یو انسان را ولګېږي او بل ته د تحلیل او د تحریم حق ورکړي، نو په دې باندې دا انسان کافر کېږي او د دې انسان په لا الهه باندې ایمان نشته. مونږ د کلمې مقاصد بیانول چې په هغې کښې مونږ دا خبره ذکر کړې وه چې د لا اله الا الله مقصد دا دی چې په عبادت کښې به د الله سره شریک نه جوړو او په حکم کښې به د الله رب العالمین سره شریک نه جوړو او حاکمیت کښې به الله سره شریک نه جوړو نو د اسلام په خلاف باندې نور نظامونه منل دا په حکم کښې د رب العالمین سره شریک جوړول دي هغه که سیکولر نظامونه يي که دیموکراسي او که نور نظامونه يي د هغې منل هغې ته تسلیمېدل او هغه د قانون په توګه قبلول د ایمان تقاضا نه ده او نه د لا اله الا الله غوښتنه ده دا نظامونه ټول طاغوت دي او په دې باندې کفر فرض دی او د دې په ضد په اسلام باندې ایمان لازم دی نو مونږ د اسلام ضد نظامونه بیانول د سیکولر نظام یوه څانګه چې جمهوریت دی د هغې فسادونو باندې هم رڼا اچوله مخکې مو دا خبره ذکر کړه چې جمهوریت او دموکراسۍ کښې یو فساد دا دی چې دا د مسلمانانو تر منځ بې اتفاقي ایجادوي، د مسلمانانو تر منځ د ډلو ټپلو جوړولو اجازه ورکوي او بیا د مسلمانانو په منځ کښې تقسیم کوي دی په خپله طبع باندې په یو مسلمان باندې یو نوم ږدي په بل باندې بل نوم ږدي او د دغه لارې نه د دی تر منځ د دی په صف کښې جداوالی راولي. لکه مسلمانان دوو ډلو ته اېشي چې دا مسلمانان میانهرو مسلمانان دي او بلې ډلې ته به یې متشدد وایي بیا د دېو تر منځ مشکل را پیدا کوي کوم چې دی د میانهرو په نامه باندې یاد کړي نو دا هغه خلک یې چې دی په خواهشاتو باندې روزلي د دی شهوات یې روزلي نو بیا د دی نه د خپل لاس اله جوړه کړي او د صحیح مسلمانانو په ضد یې استعمالوي او دا خبره ورته کوي چې دغه متشدد مسلمانان دي او دا ستاسې خلاف دي دا اصل کې په اسلام کې دا خلک ګوتې وهي، زمونږ په مذهب کې دا خلک مداخله کوي چې د اسلام تقسیم کوي متوسط اسلام ته او متشدد اسلام ته او د دې لپاره په دې وخت کې دې خلکو ډېر کار روان کړی دی، په کابل کې د الوسطیة والاعتدال په نامه باندې موسسه ایجاد کړې ده. علماوو ته یې خپل لاس ور اوږد کړی دی، چا له کتابخانې جوړوي او چا له جوماتونو مدرسې جوړوي او داسې رنګ ورته ورکوي چې اسلام دوه برخې لري یا دوه قسمه لري، یو یې د وسطیت او د اعتدال برخه ده او یو یې د تشدد برخه ده. وسطیت او اعتدال یې ښه دی او د تشدد برخه یې دا ناقصه ده او بده ده. د تشدد دی بیا څه ته وایي؟ د ټولو حدودو نفاذ ته، لکه د غله نه لاس غوڅول، د زناکار رجم یا دوري، حد قذف، د مرتد وژل، د کفارو سره جهاد کول یعنې ټول حدود جهاد او د الله رب العالمین دین ته دعوت دا خلکو ته د متشدد اسلام په نامه ورپېژني او بیا یې خلکو ته بد ښکاره کوي او خلک د دې نه اړوي او یو څو عبادتونو ته د مینارو اسلام نوم ورکوي چې یو سړی د نوح دین د پیغمبر د طریقو د نظام د تنفیذ د اسلام د حاکمیت د حدودو د نفاذ او د اسلام د سیاسي نظام د تطبیق هېڅ فکر نه لري او یوازې په یو څو عبادتونو باندې اکتفا کوي د کفارو سره اړیکې ساتي د هغې سره دوستانې قایموي دغو ته مینره ووایي متوسطو ته وایي دغه قسم خلک چې په شهواتو او خواهشاتو باندې د دی د خوا نه روزل شوي دویم یې ښه تحریکوي چې د صحیح مسلمانانو مقابله پرې وکړي. په دې وخت کښې دا مسئله ډېره ګرمه روانه ده. خصوصاً پاکستان او افغانستان کښې دې خبرې ته ډېره توجه کړې ده. نو یو په دغه نامه باندې د مسلمانانو تقسیم کوي دوو ډلو ته، متشدد مسلمانان او متوسط مسلمانان او بیا د متوسطو په نامه چې کوم یادوي هغوی د دوی غلامان یې اصل کښې د هغې نه بیا د صحیح مسلمانانو په مقابل کښې کار اخلي او دویم د مسلمانانو تر منځ فکري اختلاف ته دی وده او زور ورکوي او هغې ته لمن وي چې د مسلمانانو تر منځ دغه اختلاف ګرم شي او ډېر شي او د دې لارې نه مسلمانان دوی ته متوجه نه شي کفارو ته حال دا دی چې زمونږ په کتاب کې الله رب العالمین مونږ ته د ورورولۍ خطاب کوي مونږ د ورونو په نامه یادوي په خپل منځ کې رب العالمین فرمایي مؤمنان ټول د یو بل سره د ورونو په شان دي نو د ده په لاس جوړ شوو حکومتونو کښې هم دی نه غواړي چې اتفاق منځ ته راشي او کله کله را لګېږي د قوميت په نعره باندې غواړي چې د مسلمانانو نه استفاده وکړي د خپل نظام او د خپل استعمار دپاره د مسلمانانو تر منځ د قوميت نعره اوچتوي کله د ژبې په نوم باندې کله د قوم په نوم باندې کله د سمت او د جهت او د طرف په نوم باندې او کله د ملک په نوم باندې لکه دا د پاکستاني او افغاني تر منځ اختلاف شه د پښتون او پارسیوان تر منځ اختلاف شه یا د مشرقي او د مغربي تر منځ اختلاف شه دغه اختلاف ته همېشه دپاره غربیان لمن وهي بیا چې ستاسې تر منځ کومې ډلې، کوم قومونه او قبیلې جوړې شوې دي، نو دا د دې لپاره چې تاسې پرې په قد وپېژنئ یو بل سره، د دې لپاره نه چې ګنې تاسې د دې په وجه باندې یو د بل نه غوره یاستئ. او نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې د عربي دپاره په عجمي باندې څه غوروالی نه شته دی او د عجمي دپاره په عربي باندې څه غوروالی نه شته. د غوروالي معیار او د عزت معیار د الله رب العالمین په دین کښې تقوا ده د الله رب العالمین نه وېره ده نو په دې جمهوریت او دموکراسۍ کښې دغه بل فساد دی چې په دې کښې د مسلمانانو تر منځ په مختلفو طریقو سره بې اتفاقي او اختلافات را منځ ته کول غرض او دا د همدې لپاره چې مسلمانان په خپل منځ کښې په بې اتفاقیو اخته شي او دوی پرې بیا حکومت وکړي او دی بیا د دغه بې اتفاقۍ د دروازې نه اسلامي امت ته ور داخل شي او دا په اول ځل باندې هم د همدې دروازې نه کفار د مسلمانانو صف ته داخل شوي دي او مسلمانان یې په ډلو باندې وېشلي دي او اوس هم نه غواړي چې مسلمانان په یو ټغر باندې را ټول شي په یو صف کې سره متفق شي یو امام او خلیفه ولري او په ټوله نړۍ کې یو نظام ولري یوه ناره او یو غږ ولري یو بیرغ ولري د دې وجې نه د دې دښمني د اسلامي خلافت سره ډېره او سخته ده د بل یو نظام سره دوی دومره مشکل نه لري لکه څونه چې د اسلامي خلافت سره مشکل لري او د دې وجه همدا ده چې په اسلامي خلافت په اسلامي امت کې د نفوذ کولو دپاره د دې ټولې دروازې بندې دي دې ته د یو طرف نه اجازه نه میلاوېږي چې اسلامي امت ته ننوځي او په دې کې نفوذ وکړي او په دې کې خپل زهر خواره کړي الله رب العالمین دې زمونږ اسلامي خلافت د ټولې دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوي او رب العالمین دې د دښمنانو دسیسې شنډې کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین ځکه نو په ټوله نړۍ کښې د اسلامي نظام تطبیقوونکي پاسبانانو باندې د روس، امریکا، برطانیا، فرانسې او ترکیې په شمول د ټولې کفري نړۍ کافر را ټول شوي او په بې دفاع مسلمانانو یې د هوایي بمبار وحشت پیل کړی. ای مسلمانو ځوانانو! تاسو په عراق او شام کښې په مظلومو ماشومانو او باعفته مؤمنو مېرمنو د امریکا، روس، فرانسې، ترکیې او نورو کافرو وحشیانو د وحشي بمبارونو څخه خبر نه یاست؟ ای با احساسه ځوانانو! تاسو فی الحال په خراسان کې د امریکایي جیټ ډرون او نورو جنګي الوتکو دا وحشي شور او د درنو بمونو درزار او غړمبار نه اورئ ای مؤمنو شازلمو! تاسو د دې کروز میزایلو شور نه اورئ چې ستاسو په سر را تېرېږي او دلته د خراسان په مقدسه خاوره کې مهاجر او انصار کوچني ماشومان او زنانه وژني. ای ځوانه! ته پوهېږې دا څه علت دی چې همدا وحشي کافر او د دوی مزدور مرتد د افغاني چارواکي او اردو دلته په دې غرونو کې هم د خپلو کافرو بادارانو په مټ د اسلامي خلافت مجاهدین بمباروي؟ حال دا چې د مسلمانانو په نامه په لکونو خلک ورسره په همدې ښارونو او اطرافو کښې په خوښۍ ژوند تېروي او همدا کافر او مرتد ورته هېڅ نه وايي بلکې مرسته او همکاري ورسره کوي ای زلمیه لږ په ګرېوان دې سر ښکته کړه او فکر وکړه چې زموږ مسلمانۍ کښې فرق دی او که ستاسو چې ته د همدې کافرو په لاس جوړ شوي نظام کښې ازاد ګرځي او زه ترېنه دلته په غرونو کښې هم ارام نه شم کولای آیا دا کوچني بې وسه مهاجر ماشومان ستا وروڼه نه دي آیا دا باعفته مؤمنې مهاجرې او انصارې مېرمنې ستا خویندې نه دي چې د امریکایي کروز او ټنونو بمونو په لمبو سوځي آیا دا په قرآن کریم کې په لسګونو د قتال او جهاد راغلي ایتونه منسوخ شوي او که دې کافرو ایمان را وړی آیا قرآني احکام او نبوي ارشادات یوازې مجاهدینو ته متوجه دي او که په دې امر کې ته هم ورسره شریک یې ای ځوانه تاسې به په الله تعالی او د هغه په رسول ایمان راوړئ او د الله تعالی په لاره کښې به په خپلو مالونو او ځانونو جهاد کوئ دا کار ستاسې لپاره غوره دی که تاسې پوهېږئ الله تعالی به تاسې ته ستاسې ګناهونه وبخښي او تاسې به داسې جنتونو ته داخل کړي چې د هغوی لاندې به ویالې بهېږي او د عدن په جنتونو کښې به درته کورونه در کړي او دغه ډېره لویه کامیابي ده کله چې صحابه کرام په دې پوه شول چې جنت ته د رسېدو تر ټولو تېزه او لنډه لاره د الله تعالی په لاره کې شهادت دی نو د جنګ ساحو ته یې ودانګل دښمن ته یې شا نه بلکې مخه کړه منډې یې ور ووهلې مرګ ته یې ورمخه کړه او همدغه یې د ژوند لاره وبلله انس بن نظر رضی الله عنه د احد په ورځ د مشرکینو په صفونو کښې دغه دی انس بن نظر رضی الله عنه چې د بدر په غذا کې نه وو حاضر شوي په دغه نه حاضرېدو ډېر خفه وو لیکن په الله تعالی یې قسم وخوړ او کلکه وعده یې وکړه راځئ چې د هغه د وراره انس بن مالک رضی الله څخه پاتې قصه واورو هغه د خپل تر په اړه داسې وایي زما تر انس بن نظر رضی الله د بدر د غذا څخه غیرحاضر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم زه د مشرکینو سره ستا اولني جنګ ته حاضر نه شوم لیکن که الله تعالی زه بیا له مشرکینو په کوم جنګ کښې حصه مند کړم نو الله تعالی به وګوري چې زه څه کوم کله چې بیا د احد ورځ راغله او مسلمانان په شا شول نو انس بن نظر وویل ای الله زه تا ته عذر وړاندې کوم تر هغه څه چې دغو خلکو وکړل یعنې مسلمانانو او د هغه څه نه در ته بېزاري ښکاره کوم چې دغه خلکو وکړل یعنې مشرکینو بیا مخې ته روان شو نو په لاره کښې ورته سعد بن معاذ مخ شو هغه ورته وویل ای سعد بن معاذه زما د نظر په رب قسم وي جنت دی زه یې د غره په لمنه کښې بوی احساسوم په تورې ګوزارونه د نېزو وهل او د غشې ویشتل هغه مونږ په داسې حال کښې وموندل چې مشرکینو پرې مسله کړې وه یعنې څېره یې ورته بدرنګه کړې وه نو هېچا ونه پېژندل مګر د هغه خور د ګوتو له بندونو څخه وپېژندل انس رضی الله وایي مونږ به ګمان کوو چې دغه ایات د هغه او د هغه په څېر د نورو صحابه کرامو په باره کښې نازل شوی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر ته ولاړ او مشرکین راغلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هېڅوک به نه مخکې کېږي تر هغې چې زه مخکې نه شم مشرکین را نږدې شول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل هغه جنت ته پاسئ چې پراخي د اسمانونو او ځمکو په مقدار ده عمر ابن حمام وویل یا رسول الله صلی الله وسلم داسې جنت چې پراخي د اسمانونو او ځمکو په څېر ده هغه وفرمایل او عمیر ابن حمام وویل واه واه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا واه واه دې ولې وویل هغه وویل ای د الله تعالی رسوله بل هېڅ مقصد مې نه و مګر دا امید چې زه به هم د دغه جنتونو له اهل څخه شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ته د دغه جنتونو له اهل څخه یې نو بیا عمر رضي الله خپلې امیانې څخه یو څو کجورې را ویستې او خوړلې یې بیا یې وویل که زه دومره وخت ژوندی پاتې شوم چې دغه کجورې خلاصې کړم نو دا خو ډېره لویه زندګي ده هغه یې ګزارې کړې او بیا یې د کفارو سره جنګ پیل کړ تر دې چې هغه هم غوڅ کړل شو بیا یې په دواړو مټو کښې ونیو تر دې چې ووژل شو هغه مهال جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه عمر درې دېرش کاله نو الله تعالی ورته د هغې په بدله کښې په جنت کښې دوه وزرې ورکړې چې د جنت هرې خوا ته پرې الوځي الوتې شي په یوه روایت کښې نقل دی چې د رومیانو یو سړي جعفر رضی الله عنه وواهه او دوه ځایه یې کړ چې یو بڼچي رسول الله صلی الله وسلم ته راغی ایمان یې راوړ او د هغه تابع شو بیا یې وویل زه تاسو سره هجرت کول غواړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې صحابي ته د هغه په اړه وصیت وکړ کله چې غذا وشوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غنیمت ترلاسه کړ تقسیم یې کړ او د هغه سړي لپاره یې هم پکې برخه وکړه او یو صحابي ته یې د هغه برخه ورکړه ځکه دغه بانډچي صحابي د صحابه کرامو په څارلو سره ولو بوخت و نو چې کله یې خپله برخه ولیده ویې ویل دا څه دي هغوی ورته وویل دغه یوه برخه ده چې په تقسیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا لپاره مقرر کړې ده نو هغه خپله برخه را واخېسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغې ورته وویل دا څه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا مې ستا لپاره بېله کړې ده هغه ورته وویل زه دې په خاطر ستا سره نه یم ملګری شوی زه په دې خاطر ستا سره روان شوی یم چې په دغه ځای په غشي وویستل شم خپلې مرۍ ته اشاره وکړه او مړ شم او جنت ته داخل شم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل الله تعالی به تا رښتینی کوي وخت یې نه و چې دښمن جنګ ته خلک پاڅېدل دغه سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راول شو او غشی یې په هغه ځای کښې نښتی و چې ده ورته لږ مهال مخکې اشاره کړې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ایا دا هغه دی هغوی وویل او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ده له الله تعالی سره رښتینولي وکړه نو الله تعالی هم رښتینی کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله چپن کښې کفن کړ او بیا یې پرې لمونځ وکړ او هغه ورسره بیعت ونه کړي نو د هغه مرګ مرګ د جاهلیت دی الله رب العالمین دې موږ د جاهلیت د مرګ څخه وژغوري نن ورځ په مخ د مځکه باندې خلیفة المسلمین موجود دی چې ابوبکر البغدادي القرشي الحسیني الفاطمي الهاشمي حفظه الله عز وجل ورعاه وسدد خطاه په صورت کې خلیفة المسلمین موجود دی او لله الحمد چې مونږ ورسره بیعت کړی دی او د دې بیعت تر شا بل هېڅ اسباب او نور عوامل او لاملونه نه موجود سوا له دې چې په دې بیعت باندې مونږ الله رب العالمین خوشحاله وو او په دې بیعت باندې مونږ د الله رب العالمین نه جنت لټو او د الله رضا او د الله خوښي په دې باندې حاصلوو الحمدلله چې نن ورځ الله رب العالمین مونږ ته د قرآن او سنت د حکومت په سوري کې ژوند را نصیب کړی دی په مونږ قرآن او سنت په حقیقي بڼه کې حاکم دی په خلافت کې د الله د قانون مطابق ژوند تېرېږي د حقیقي حاکم حقیقي حکومت دی تش په نامه اسلامي حکومت نه دی دلته په خلافت کې اتحاد اتفاق ورورولي اسلام پالنه اسلامي اخوت د یو بل نه جارېدل قربانېدل دا اوصاف موجود دي دا حالت موجود د عقیدې وروڼه را جمع دي په یو بل ځان قربانوي په اسلام ځان قربانوي هر وګړی د خلافت د قرآن او سنت په رڼا کي د قرآن او د سنت په مینه کي مس مس دی او د قرآن او د سنت په رڼا کي ښایسته مزیدار ژوند تېروي د نبوي احادیثو څخه خوندونه اخلي هر مجاهد دلته د نبي علیه صلات وسلام په هغه ورکړو وعدو او بشارتونو پوخ باور لري نو ځکه د خلافت اسلامي مجاهدین د ټانکونو سره ډغرې وهي او د امریکایي صلیبي جوټانو هلیکاپټرو او ډرونونو په هیبتي اوازونو کې د الله ربالعالمین د جنتونو په تمه او د الله تعالی د ښایسته مخ د لیدلو په کلکه ارزو خمار خمار دي مرګ ورته مرګ نه بلکې شهادت معلومېږي د شهادت مضانونو ته په ډېره مینه د یو بل څخه سبقت کوي خپلې قیمتي ځوانۍ د الله د دین څخه د دفاع په لاره کښې قربانوي د الله تعالی سره د خپلو ځانونو سوداګانې کوي خپل ځانونه په لوی الله جل جلاله ورپلوري د دوی بل هېڅ هدف نه وي فقط همدا یې هدف وي چې د الله تعالی په مځکه باید د الله تعالی قانون نافظ وي نه د امریکا او صلیبیانو فلید قوانین او نه د انسانانو د ذهنونو په پارلمنټ کې جوړ شوي قوانین نو چې کله د دوی هدف ډېر عالي او قیمتي دی نو ځکه د دې هدف څخه د خلافت هر وګړی خپل مال او اولاد او ځان او هر نفیس او غالي قربانوي دلته په خلافت کې بس یوازې د عدل او انصاف حکومت وي دلته یو غټ او بل ورکوټی یو بډا خان او نواب او بل خوار غریب نه وي دلته یو ظالم او بل مظلوم نه وي دلته نو بس خلافت علا منهاج النبوه حاکم دی هسې تشې دعوې نه دي والله العظیم چې په خلافت کې د قرآن او سنت حکومت دی ای د قرآن او سنت دعوه لرونکو ای هغه څوک چې ځان ته دغه پاک لقب ورکوئ چې یعنې مونږ د قرآن او سنت والا یو مونږ موحدین یو او مونږ د قرآن او سنت پرته د بل څه منلو ته تیار نه یو نن ولې د قرآن او سنت والا خلافت سره دښمني کوئ نن ولې د الله والاو سره تربګني کوئ ای صاحبه تا چې تر پرونه پورې د خلکو جیبونه په همدغه پاکه دعوت راشل نن ولې د دغې پاکې دعوې د تحقق په لاره کښې خنډ کېږي نن ولې د توحید او د قرآن او سنتو ملګرتیا نه کوې که ستا دا فکر وي چې حق پرست به همدغسې ویډیا کامیابېږي او دوی به د امتحانونو سره نه مخ کېږي مشکلات به پرې نه راځي، طاغوتي او کفري حکومتونه به د دوی په وړاندې نه درېږي، نو دا فکر او سوچ د ډېر خام او ناکام دی. د هر نبي مقابله شوې ده. زمونږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم په تیږو ویشتل شوی دی، په تور وهل شوی دی، غشي پرې وار شوي دي، کنځا او رد بد ورته ویل شوي دي، د کور کلي څخه شړل شوی دی، اقتصادي بندیزونه پرې لګول شوي دي. مکمل بایکاټ او بېزاري او براعت ترې شوی دی زهر ورکړل شوي دي د هغه د ترور هڅې شوي دي د هغه څخه مخکې انبیا په ارو اره شوي دي حتی د بعضو انبیاو سرونه د تنو څخه غوڅ شوي او زناکارو ښځو ته تحبه شوي دي یوسف علیه السلام وسلام د حق لپاره زندان ته اچول شوی و جیل او بند یې وګاله حق یې پرې نه ښودلو حق پرستو سره همیشه د باطل پرستو له جانبه سخته معامله شوې ده حق پرستو ته چا په غاړه کې د ګلونو هارونه نه دي اچولي حق پرست همیشه ځورول شوي دي بندیان شوي دي شهیدان شوي دي په نیکۍ حکم او د بدۍ څخه منع د چا لپاره دوست نه پرېږدي د حق او رښتیا ویل تریخ وي البته عاقبت یې خوندور او ښایسته وي نو ای د خلافت حقانیت کې حق حیران ولاړو خلکو او ای د خلافت په حقانیت کې تردد کوونکو خلکو او ای د خلافت سره دښمني کوونکو خلکو او ای د خلافت سره دوستان لاکن کمک او امداد او عملي برخه نه اخیستونکو خلکو په دې پلمه چې نن خلافت د مشکلاتو سره مخ دی او دښمنان یې ډېر دي او دښمنان یې قوي هم دي حیرانتیا او تردد او دښمني او امداد نه کول پرېږدئ دا کوم څه چې تاسو یې نن د خلافت د نه منلو لپاره پلمه ګرځوئ همدغه د حقانیت او حق پرستۍ نښې دي حق پرست همیشه کم او ضعیف وي او اسباب نه لري مشکلاتو او کړاوونو سره مخ وي لاکن عاقبت بیا د همدوی وي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم دا منو چې د خلافت مجاهدین به نن کم وي بې یاره او بې کسه به وي وبه ځورول شي شهیدان به شي او بندیان به شي لکن په خپل ایمان سودا نه کوي د اخرت خرابولو ته تیار نه دي خپل ځان او مال او اولاد قربانوي د ایمان څخه لکن خپل ایمان د مال ځان او اولاد څخه نه قربانوي خپله دنیا خرابوي لکن د اخرت خرابولو ته تیار نه دي د اخرت کامیابي خپل سپېڅلی هدف ویني، د خپل ایمان ژغورل ورته د هر څه څخه بهتر وي، ځکه خو یې د ایمان لیاره خپله کړې ده چې عبارت دی د خلافت اسلامي څخه، کوم چې په منهج نبوي ولاړ خلافت دی. خپل مال، ځکه اولاد او ځان او خپل خپلوان، قوم، کور، کلی د لاسه ورکوي، خو خلافت د لاسه نه ورکوي. نو ځکه خو نن خلافت کې نزاع القبایل را جمع شوي دي، د هر قوم او قبیلې څخه دین پرست، الله پرست، حق پرست او په حق او اسلام ځان قربانوونکي خلک را جمع شوي دي. د مختلفو ملکونو څخه د مختلفو ژبو او رنګونو والا حق پرست را جمع شوي دي. دلته خلافت کې د فضیلت معیار ژبه، قومیت، رنګ، ښایست، مال او داسې نور شیونه نه دي، بلکې د فضیلت معیار تقوا، ایمان، جهاد او فداکاري ده. هغه څوک ډېر بهتر وي څوک چې د الله تعالی څخه ډېر وېرېږي، هغه څوک ډېر بهتر وي، څوک چې د خلافت نبوي منهج ته ډېر وفادار وي. د خلافت تګلاره قرآن او سنت دی. په همدغې دوه اصلینو ولاړ خلافت دی. ډېره واضحه تګلاره لري او ډېر روښانه او صفا سوتره سیاست لري. په ټوله دنیا اسلامي نظام راوستل غواړي او دا د تمنیګانو په صورت کې نه بلکې عملا د دې کار شروع دی د مرتدو حکومتونو په شان نه چې په خولو اسلام اسلام یادوي او عملا یې حکومتونه د نفاق او ردت او د کفر وي د الله قوانین نه بلکې د ملل ملحده قوانین نافظ کړي وي د الله د قانون احترام نه کوي بلکې د ملل کفریه او ملل ملحده قوانینو ته احترام لري ولې خلافت اسلامي بالعکس فقط سماوي الهي قانون ته احترام لري او همدغه قانون یې عملا نافظ کړی دی او د دغه قانون د تنفیذ په لاره کې د خپل هر غالي او نفیس قربانولو ته لبیک وایي او په دې لاره کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کوي اخر کې دا وایم چې ای د قرآن او حدیثو په رښتیا دعوه لرونکو راشئ راشئ خلافت ته خلافت همدغه دوه اصلیانو باندې ولاړ دی کوم چې عبارت دی د قرآن او سنت څخه او چې ته نن د خلافت لاره خپله نه کړې والله العظیم ورب الکعبه چې ته په دغه دعوه کښې دروغجن یې کاذب یې ستا هدف قرآن او سنت نه بلکې ته په دغه پاکه دعوه خلکو ته دوکې ورکوي او دکانداري دې جوړه کړې ده که موسسه چلوي او که مدرسه او که جومات او دغه پاکه دعوه دې ځان لپاره ظاهري ښایسته لباس ګرځولی دی دنیا فاني ده د خلکو د جېبونو لوټل پرېږده، راشه نن د عمل وخت دی، عملاً خلافت سره کومک وکړه او خپل ایمان د تباهۍ او بربادۍ څخه وژغوره. په اخر کې دعا کوم، یا الله د خلافت مجاهدین چې خپل سرونه یې په خپلو لاسونو کې نیولي دي او ستا د دین د تحقیق او تنفیذ لپاره یې خپل کور، کلي، خپلوان، مور او پلار او وروڼه پرېښي دي، ته یې کامیاب کړې. یا الله د دوی د هلو ځلو په نتیجه کښې په تمام عالم باندې ستا قانون نافظ کړې یا الله زمونږ د ګلالي ګلالي شهیدانو ارمانونه پوره کړي یا الله زمونږ د زخمیانو د زړه د تلي دردوونکي او زړه ریبونکي فریادونه قبول کړي یا الله زمونږ د کونډو پړشوي ارمانونه پوره کړي کوم چې د اسلام کامیابېدل دي په ټوله دنیا باندې په ټولو دینونو باندې یا الله زمونږ د یتیمانو ګرمې ګرمې اوښکې نورې ور وچې کړي یا الله زمونږ د بندیانو مړه شوي ارمانونه را ژوندي کړي یا الله بل څه نه غواړو فقط ستا نظام په ټوله دنیا غواړو یا الله دا ارمان زمونږ پوره کړي یا الله ستا په لاره کې مونږ استعمال کړي یا الله ته دا خدمت له بل چا نه هم اخیستلی شې، ستا مخلوقات ډېر دي، یا الله خو دا کار په مونږ واخلې او په مونږ یې انجام کړې، یا الله د خلافت اسلامیه په صفونو کې چې کوم مفسدین، منافقین، افراط او تفریط کوونکي خلک دي، یا الله ته ورته هدایت وکړې او په سمه لاره یې روان کړې او که هدایت یې په نصیب کې نه وي، یا الله زمونږ صفونه ترې صفا کړې. یا الله د خلافت مرسته په منهج منونکو او تطبیقوونکو خلکو وکړي یا الله څوک چې د خلافت اسلامیه د نبوي منهج مرسته کوي ټول سره مرسته وکړي یا الله څوک چې د خلافت اسلامیه د ناکامولو او تخریبولو او افسادولو اسباب لټوي او کوي یا الله ته یې وشرموي او ناکامې کړي او دا پاک سب ترې صفا کړي یا الله زمونږ د مشرانو او کشرانو او بالخصوص څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خلاف ودرېږي وروسته له هغې چې دوی ته سمه لاره واضح شي او بیا هم د مؤمنانو د لارې پرته په بله لار روان شي نو موږ به یې هم هغه لور ته واړوو کوم ته چې یې مخه ده او جهنم ته به یې داخل کړو چې ډېر بد ځای د ورتګ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی چې زما په امت کې به دغه عمل واقع کېږي د ابو سعید الخدري رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي تاسو به د مخکنو امتونو تابعداري کوئ لېش په لوېش او ګز په ګز تر دې که هغوی چېرته د خادمۍ سوړي ته ننوتل نو تاسې به هم ورننوځئ صحابه کرامو وویل ای د الله رسوله یهود او نصارا هغه وفرمایل نو څوک متفق علیه د مشابهت بېلګې د هغوی سره په عقیده کښې مشابهت، لکه د پېغمبرانو او نېکانو په حق کښې غلو کول. د هغوی سره په عباداتو کښې مشابهت، لکه د نکاح پرېښودو او غوښو نه خوړلو عبادت. د هغوی سره په عاداتو کښې مشابهت، لکه د شنبې او یکشنبې په ورځ کار نه کول. د هغوی سره په شکل کښې مشابهت کول. لکه ږیره خریل او برېت پرېښودل، د هغوی سره په جامو کې مشابهت، لکه د هغوی د بادشاهانو، ملایانو او پیرانو جامې اغوستل، د هغوی اخترونه لمانځل او هغوی ته پرې مبارکي ویل، لکه د کال د سر یعنې نوروز او میلاد اختر. د کفارو په مخالف امر، د ابوهریرة رضي الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي، سپین وېښتان تغیر کړئ او د یهودو سره مشابهت مه کوئ، رواه. ترمذي ابن تیمیه رحمه الله وایي په دې حدیث کي په دې خبره دلیل دی چې د کفارو سره مشابهت زموږ نه بې له قصده او عمل څخه هم حاصلېږي بلکې یوازې په دې چې زموږ له بدن د جوړښت یوه برخه کې موږ بدلون پرېږدو او په دې خبره کې ډېر دقت پروت دی د هغه موافقت څخه چې زموږ په اتفاقي کار سره منځته را شي اقتضاء الصراط مستقیم د کفارو سره د مشابهت حکم ابن عمر رضي الله عنهما وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چا چې د یو قوم سره ځان مشابه کړ نو دی له هغه قوم څخه دی رواه ابو داود ابن تیمیه رحمه الله وایي که دغه حدیث مونږ په مطلق مشابهت کې وکارو نو په دې سره بنده کافر کېږي چې په دې سره د هر مشابهت ډولونه ټول حرام بلل کېږي او که چېرته مونږ داسې ووایو چې دغه انسان هم د کفارو په څېر دی په هغه اندازه کې چې مشابهت پکې واقع شوی که چېرته دغه برخه کفر ګناو د هغې ځانګړې علامه وه ته خبر یې چې ستا په دې ګورګوتي څڼو او په شبپیر وهلو سرو هیبتي سترګو کښې څومره هیبتونه او عظمتونه پټ دي او حورې دې د ورتلو لارې څاري ای زما ستړې ستومانه ګلالیه مجاهده منم چې درنه چانټه په غاړه او ډک ټوپک په اوږه ساعتونه ساعتونه خپلې مزلونه کوې ځکه چې تا زادې خیر دی که د ایسای فیلډرې او د سیایۍ رینجرې د پښو لاندې نه شته ژر ده چې دا ټولې به همدا تا ته په غنیمت پاتې وي ای نهر نهور ګلابه پوهېږم چې د سیایۍ او د ایسای د بچو په څېر درته سره کړي خوراکونه د جنګ لومړۍ لیکې ته نه درځي په همدې نیمه وچه ډوډۍ چې له څو ورځو دې تر ملا تړلې په همدې ګوزاره کوه ته خبر یې ستا اسلافو به په داسې مهال له خېټو تیږې تړلې ای زما د سترګو توره سترګور غازي خیر دی که وسله دې کمزورې او مهمات دې کم دي الله جل جلاله ډېر یادوه وویاړه چې د الله جل جلاله نصرت او مدد در سره دی د مؤمنو مجاهدینو بری په تجهیزاتو او کثرت کښې نه وي بلکې د ایمان په قوت کښې وي او لله الحمد تا د خپل ایمان طاقت خپل دښمن ته په وار وار ورښودلی دی ته هم داسې ښه یې پرېږده چې د ایسای بچو دې ستا په مقابل کښې له ایران روس چین او نورو ستا مشران هم تا سره اوږه په اوږه روان دي. وویاړه چې مشران یې د آی ایس آی او سي آی اې په تودو دفترونو کښې نه دي ناست، بلکې تا سره د جنګ په لومړۍ لیکه کښې یخې شپې سبا کوي. ای د غیرت په وینو لمبېدلیه زخمي ګلابه! په دې دردونو او کړاوونو صبر کوه. خیر دی چې د سپین غر په واورینو لمنو کښې دې خپل مجاهدین وروڼه په نشتو امکاناتو درملنه کوي. شکر وباسه چې د پېښور او اسلام اباد په روغتونونو کې دې آی اېس آی نجس لاسونه په بدن نه لګېږي او یا یې د کابل او امریکې په ماډرن روغتونونو کې شین سترګي کافر نه تاداوي کوي ته خبر یې خلافت اسلامي په ولا او برا ایمان لري یوازې الله جل جلاله ته یې د تسلیمۍ سر ټیټ کړی له همغه ذات څخه درته عاجله شفا غواړم چې دا خو هغه خوارج دي هلکې بیا یوه نشانه د خوارجو دا بیان کړې وه چې دوی به مسلمانان قتل کوي ویدعون اهل الاوثان او بت پرست خلک به پرېږدي نه به قتل کوي مطلب یې دا اوس هندوان به نه مړوي او مسلمانان به مړوي مسلمانان د دوی د پاکستانیان لیدی دا کافر وي او هندوان د دوی ته هندوستانیان لیدی شي د هغه غټ غټ علما وي د وطنیت تاکیدات دنیا کښې چې څه ظلمونه دي هغه تاسو مسلمانانو سره وکړل نو دا خبره خو په تاسو ډېره ښه فټ کېږي خو دا بحث در سره ځکه نه کوم دا د خوارجو بېزتي ګڼو که نه ته خوارج ني ته غټ مرتد یې کافر یې په کافر مرتد کښې دومره بېغیرته دومره دوس کافر یې چې کېدای شي یا ته ته کافر ویلو کېنده کافر هم ته ویلي هندوستان فوج نه مخکې ما د پاکستان فوج وژلی خبرې پاکستان فوج مو کله پرېږدي زه د هندوستان کې جنګ وکړم مو پرېږدي خو کله الا که زه د اسلامي نظریې مطابق د اسلامي عقیدې مطابق جنګ نه د پاکستاني د وطنیات د سیکولر نظریې مطابق جنګ کوم د پاکستان فایدې دپاره جنګ کوم د پاکستان کفري نظام دپاره جنګ کوم بیا مو پرېږدي نو بیا خو سره اسلام دپاره جنګ شو نه نو بیا ولې وکړو د کومه اسلامي ممالک دي اندلس نه ونسه مشرقي ترکستان و انډونیشیا پورې دا ټول زموږ قبضې ته راشي اسلامي حکومت ورباندې قایم شي هغه نه بعد بیا مو په کافرو حمله کوو باقي چې کوم کافر ملکونه دي هغو باندې حمله کوو او کومه حمله کوو هغې حملې دپاره د څومره کسانو ضرورت وي څومره مجاهدینو به د مسلمانانو امیرالمؤمني وي د مخ په اجازات به وي د جهاد صحیح همدارنګې د مور پلار نه په اجازات په تور به نه وي چا در باندې قرضه وي د هغه اجازات به ورکې وي همدارنګې اصلحات در سره وي بندوبست به وي در سره د کسانو بندوبست به وي در سره وغیره وغیره دا ټول چې څومره شرایط دي نو خو دا هغه پوره نه وه بیا خو هسې په ټولو فرجایانو وو د ملي هوځه خو دا خبره خو تاسو ته د وطنیت بحث کښې تېره شوې دی نو د وطني عقیدې او نظریې مطابق اقدامي جهاد حرام دی سیکولر مذهب مطابق و دفاعي جنګ حرام دی ها هسې کوم دفاعي جنګ جو جایز ګڼي هغه د اسلام دفاع لپاره نه دی هغه ته اګر چې د ملایانو د اسلام رنګ ورکړي هغه د کومه ټوکړه د ځمکې انګرېز ته د در کړی دی او د کوم حدود یې ورته مقرر کړي دي کومه نظریه د وطنیات دی کوم نظام د وطنیات دی د هغه حفاظت دپاره دی هغه د کفر عبادت دپاره دی هغه دوی که جایز ګڼي موږ جایز نه ګڼو په هغه موږ خوشحالېږو چې یاره دفاعي جنګ اجازه شته دې نظام کښې نه نه دفاعي جنګ کې جزا شته خو هغه د اسلام دفاع دپاره نه نه د اسلامي وطن دفاع دپاره ته ته مشرقي ترکستان نه اندلس پورې د اسلامي وطن دفاع وکړي هغه د هغې د انګرېز چې کومه وطني عقیده دی سیکولر د هغې حفاظت دپاره دی هغه ته موږ خو شریدو خبره خو خوند نه کوو هغه خو موږ خپله جایز نه ګڼو که نه کفر یې ګڼو نو اقدامي جهاد خو دا شول دفاعي جهاد دا دی څه بس کافر چې کله تا ځمکه نیولې دی دوه سوه کاله مخکې نیولې دی زر کاله مخکې نیولې دی څومره پورې هغه ځمکه تا د کافرو نه او د کافرو نظام نه خالي نه وي کړې نو وره پر دا جهاد فرض عین وي دفاعي جهاد دفاعي جهاد کوم دی هغه اصل کې اسلام نه دفاع دی او اسلامي وطن نه دفاع دی اسلامي وطن انډونیشیا او مشرقي ترکستان نه اندلس پورې نه هغه صرف یا د فرض کفایي او فرض عین جهاد منځ کښې فرق دی اوس دې وخت کښې چې موږ کوم جهاد کښې لګیا یو هغه دفاعي جهاد دی ها اکثر د فقې کتابونو شروع کښې دا لیکلي وي چې جهاد فرض کفایي دی اصل کښې کوم وخت کښې هغه د فقې کتابونه لیکلي شوي دي هغه وخت کښې د اسلام د غلبې وخت و اسلامي حکومت و نو هغه وخت کښې ټول جهادونه اقدامي کېدل ښه په کافرو مو حملې کولې کافرو ته اکثر تبلیغ والا دا خبره کوي چې تو کافرو ته دعوت ورکړی دی مونږ ته یو ته تبلیغي ویل چې تو بوش ته دعوت ورکړی نو دعوت په باره کښې دوې خبرې دي یوه خبره دا دی چې کافر ته دعوت ټولو کافرو ته اوس دعوت رسېدلی دی دا د علماو په دې اتفاق دی اوس چې اوس هغه کوم خاص کښې ته ورته یوې کرښې کښې دعوت لیکې هغه واجب نه دی که دعوت ته ورکړه مستحب دی که ورنه کړه خیر دی هغه اقدامي جهاد دفاعي جهاد کښې خو دعوت هم نشته چې کوم ته ورته خط ورستوې ورته لیکې چې اسلام قبول کړه که نه وي جزیه قبوله کړه که نه وي جنګ ته تیار شه نو هغه اقدامي جهاد کوې ښه هغه دفاعي جهاد کښې نشته او د دې د مو مشاهدې یا د مو عقلونو سره سم مثال دا دی چې کله ته په کور څوک را واوړي که نه د تا مال دولت ته وړي او د تا ځان ته هم ونه خطروي او د تا عزت ته هم ونه خطروي نو دې وخت کښې ته ورته تکرارونه نه کوې ښه